نزول کې رسول طلاق سلام دعوا زجر او تفریق ربط مخی اثبات سر سلور وقاصد مطاہر چه بیعصد انبیاء او زیاد احتیاج نو دلتا د دې مقاصد او منکر داغه حلال دي او د انسان ضرورت قران لکه څنګه چې د بدن ډوړې ته ضرورت دی نو د روح قران ته ضرورت دی نه دی ازادي دونکي نه دی درې په معنا ده نه دی بیکاره پرې خو دې شوی بغیر د امر او د نهي نه لکه سورې زخرف فی زم آیات او سورۃ المؤمنون 115 سورۃ آل عمران شورا شی او نساء 163 مائده نشل کې ویل چې دا خلک یې پیدا شوې د اربس بیکار او دا دین له قیم مضبوط دا مضبوط جماعت دین له اوس عمل ذکر کوي خلق د عمل په اعتبار کوشش کوي دا مطلب به څه شي مونږ فکر نه سمېږي دا خلق بغیر د قران قرآن بیان سره وسلسل یقینا هغه کسان چې کفر وکړي د کتاب او د مشرکین انیا په اور د دوزخ کې به همیشه وي په دې کې دا پرتر د مخلوقات هغه کسان چې ایماندار دي عمل کوي نو دا غلي بهتر د مخلوقات مطلب یې د دې په دې سره د دې جنت آد نندو سیدو کور چې رواني به لاندې راغی د مانو د کور ولې همیشه به دې په دې کې همیشه خوشاله دی الله د دې صحابو نه د وخت خوشاله او دې هم خوشاله دی الله نه دا مقام دی دا شهر پاره چې یې کې درپلنه سوره مجادله کې وایي دوی سم آیات کې كتبا في قلوبهم الايمان زړه کې بدن ایمان لیکل سوره توبه سلام آیات کې وایي مهاجرین او انصار تابعین اتباع تابعین دا ټول دي جنتیان قران دا وایي حدیث کې دا وایي اور وہ تو رسیږي آ کس چې زیری دلې او آ کس چې صحابي لیدلې او آ کس چې تابعی لیدلې تبرانی کبیر کې ذکر کوي سند صحیح الله نو د صحابه په ذات باندې څه حمله وکړه او کته به تاریخ لیکلې من مکه تفصیل هم کړې هغه تاریخ چې د قران او سنت خلاف دي هغه علامه ده قران چې د چا عدالت بیانې الله او پیغمبر تمام امت دې هله کوي هغه مقابله کې چې پلانې لیکلي محدثین په دوه قسم دي یو هغه چې سند ذکر کوي نو هغه خبرې یو تا ته چې د افغانې بیبي نه داسې وي او دې هغه چې سند یې ذکر کړي نو ګور قرآن او سنت سره که صحیح وایي لکه غلط نه پیږي تبری لیکلي دي نو پاکي واقعي دې دروژن د سرورم دروژن په دنیا کې امام نسائی رحم الله وی ضعفا صغیر دارنګا ابو محنف چې د کربلا داستان جوړ کړو سنیانی جوړي کربلا دا شو کربلا دا شو په دې ملک کې صحابه مصیبت لري امیر معاویه دا وکړو مروان دا او یزید دا ما تا سویلی مولار قاری چې د یولسمې صدۍ مجدد ذکر کوي امام ابن کثیر لوی عالم البدایه والنهایه کې ذکر کوي چې څوک درته وایي چې معاویه او مروان یزید د دې بدوالي مبارک کوم روایت دي تاسو پاتو دا کلیه دي چې جواب دلایل نه پیژني دا کلیه وي هر هغه روایت چې صحابه او بل په کې ویل شي وای دا درو محدثین قاعده ذکر کوي هر هغه روایت چې امهات المؤمنین درو په کې ویل شي دا ثابت درو دی عوام ته کلیه ذکر کوي محدثین کدیو دلائل دې دې دا کلیات په ذهن کې کې ذکر دې خلق صفات الله کوي پیغمبر کوي تمام امت کوي د دې تعدیل او تسلیه کړي د الله او د رسول وسزل ورتوي خیر امت ورتوي جنتیان ورتوي سوره توبه تاسو راوړوي سلام آیا وای تاریخ لیکلی مونږ به په تداس روایت کوي چې صحابي په دې غلطۍ باندې جهنم ته ویو شي کنده چرته هم نشته چې